د کابل له بیبي مهرو څخه شاولي ابراهیم خیل د سلام نه وروسته پوښتنه کوي چې هغه ښځه چې ماشوم یې په نس وي یعنې امیدواره وي او یا ماشوم ته شودې ورکوي آیا روژه ونیسي او که حضراتو د دغه زنانې څخه تاسې پوښتنه وکړي که داسې و چې دا وجې ته تجربه سوې وه چې یوار دوه اسقاط ته حمل سوی دی یا یې په روژه کې چې به دې روژه نیول دا پر دغه وبېرېده چې دا حمل و بچې به مې ساکت ظاهر به شي نقصان به شي که دا خوف د دې سره وو نو بیا دې سره واده چې روژې دې وخوري اما قضا دې راوړي دغه رنګ هغه زنانه چې دا خپل بچي ته شیدې ورکوي که چیرې دې تجربه کړې وه او دې ته معلومه وه یقینا یې غالبه فالله و چې زه روژه ونیسم هغه شیدې مې وچېږي یا کمېږي دا طفل به ونیسي نو په دغه صورت کې هم د ضرورت په خاطر بیا دا کولای شي چې دا روژې دې وخوري زموږ دا کتابونه د دین کتابونه د مذهب همدا دواړه مسلې په دغه شکل باندې تحلیلوي نو فرق د روژې و دغه دوو زنانو ته په دغه عذر کې چې دلره خوپي دا روژې روا دي چې ویې خوري اما قضا باندې فرض عین دا چې هغه عذر قطع شو دا به دا هغه روژې نه شي قضا به راګرځي والسلام